مشقت د پلار او د اولاد آدم او دا اولاد دا په سبان دی گوا کوم لقد خلقنا الانسان فی کبد چې یقینا موږ انسان پیدا کړي په ډیر سخت مشقت کې ایا دی ګمان کوي چې نوی نه دل رئیس څوک الم نجعل له عینین ولې موږ نوی ور کړې دل را دواړه سترګې چې په دې باندې ګوره نظر کوا ولسان و شفتین او نو ور کړې موږ دل راجبه او دو شونډې چې په دې باندې خبرې کوا چې د خبرو وخت یو مکه واجب نه یو وخت ارس طاقت هم دل در کړو کنه وهدینا النجدین امون خودلې وې د تدوال لارې چې دا د نجات ته او دا د هلاکت ته فلقتهم العقبه بس دې اون رسید هغه غرد ثواب ته وما ادراک ما العقبه او سپو کتال را چې سده هغه غر د اجر او د ثواب فک رقبتن ازادول سټی د غلامانو او د وینځو اعمال صالحه دي ته وي او اطعام فی یوم ذی مسغبا او خوراک ور کول دي په هغه ورځ کې چې د لوګي ده جمعې زیارت نه ده د لوګي ورځ ده یتیمن ذا مقربتن اغه یتیم تا چې خپلوان دي او مسکینن ذا متربا یا اغه مسکین تا چې په خاورو کې پروت دی دا د مال لګولو ځایونه دي دا د ثواب غاټي د چې ته په خېږي ثم كان من الذين آمنوا او بیا دام واورا چې وی به دا سړی دا کسان نه چې مؤمنان دي ایمان راوړي وتواصوا بالصبر او یو بل تا وصیت کوي په صبر کولو وتواصوا بالمرحمه او وصیت کوي یو بل تا په مهربانه سره چې دې مسله کې د صبر ضرورت ته او دې مسله کې یو بل سره د مهربانه او د نرمه ضرورت دی اولائک اصحاب المیمنه دا کسان دي خلاص والا والذین کفروا بآیاتنا او کسان چې کفر کړو زموږ پایاتونو باندې چې دا بیان شو هم اصحاب المشأمه دا دی او بدبخته غسل اسواله